باندې هغه چارانیږي په نسب بس دا قاعده کلیه شو خو استثنائی صورتونه ډیر زیات ما ویلو بحر رایت کې شپږ اتیا صورتونه تنه مستثنا کړه هغه استثنا مطلب دا دا دا پاغي کې داخل دی دا پاغي کې داخل لکه جان القوم الا حمارا حمار په دې قوم کې داخل نه دی انقطاع ده پی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال يحرم من الرضا ما يحرم من الولاده ولادت کې رور د لور خور ریرا دا ټول حراميږي نو دغه شی پر رضا کې هم رضای خور رضای لور ام حبیبه زوجه د نبی اسلام نو چې زما خور سره نکاح وکړي هل لك في اختي قال ففل ماذا قالت دا سوات سا رغبت اشته زما په خور کې یعنی سر رغبت یعنی نکاح وای او قال اختو کې استا خور ویاو او تحبین ذاک دا ستا خوخه چې خور ستا بل شي وی قالت لست بمخلیه تنبیک زه یواز خو نیم تا سره نور بی بیانو مشته خو حب من من شرکنی فی خیرا اختی زما خدا خوخه چې زما خورم دی لوی قسمت کې حصہ کې داغه مې سوشي د پیغمبر بیبي بی د لوی مقام لري د بنت ام سلمہ دا داغه د لوري دا نو زما څه شو ریره شو رضاعي رور لور هم حراميږي لکه څنګه چې د نسبي رور لور حرام ده او دا خو پرکټه هم د زما فلا تارن علی بناتکن ولا اخواتکن قال قلت من اين تزما سنگ تری قال ارزعت کی امرات اخي زما روندار تاله پیدا کړی زما ضرور خجی زما روندار تاله پیدا کړی نو داغه خاون او زمون دواړو رونه یو ته زما ویره ګرځي نبی اسلام داخل شو ما سره کاسو قال فشق ذلك علی نبی اسلام باندې دا خبر بو شو وتغیر وجو ثم اتفق قال يا رسول الله انه واخي من رضا دې دما د زما د پیورور دی تاسو ولې خپه شوي فقال انظرنا من اخوانكنا دې ته ګوري تاسو څو ګرځي فنما الرزاعت من المجاع رضا معتبر دی چې په لوګ باندې وي یعنی او د کله په ډوړې په خړل باندې مړی عن ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا رضا الا ما شد العظم وزار معتبر دي چې جوړيږي وام بت اللعم پاغ پیو باندې غوخه پیدا کیږي اوس هغه غوخه اډو کې په ډوړی او بو باندې جوړیږي ناغ رضات معبر نه دی بالغ دی لوی دی کبیر دی بیا هم په پیو باندې محرم شوی دی من هغه څوک حرم به لوی سړی دی خو بیا د زنانه پیب ورکولو په وجه باندې محرم شوی دی لوی سړی د ګری والړې محرم شو بوتل کې د زنانه په خله کې واچول لوی سړی دی خو محرم شوی دی یو سالم د خصوصیت دار چانه خبر پوه شوي دا یو عذر په وجه باندې نبی اسلام دله دا اجازه ورکړي فقط شرط دی نه چې درې خاوند دی لوی سړی دی او د د کبیر دی او بیا مو د پوی په وجبانی محرم شوی دی دا د خصوصیت د سالم رضی الله عنه من حرم به عن مشاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذیفه بن عتبه بن ربیعه بن عبد شم دیو تبناو د سالم بیا یو بل کارم کړو وکهه ابن تاخیه خپل درور لور ویرا دل ور کړو د د متبنام شو او بیا خپل ویرم دل ور کړو ډیر قریب شو یو په تبنا باندې ونیو بیا خپل ویرا دل ور کړو هند بن طالب بن عتبه بن ربیعه دا سمانه جهالت کې قانونو حتا انزل الله عز وجل فی ذلک ترغه چې الله تون راولي کې د سورته عذاب ادعوهم لآبائهم زید بن محمد موای زید بن حارثه وای الى قولی او کاغه خپل خزه پری خود نو د دې د د تبنا کې جنول له اغل نکاح کول جایز دی د زینب نکاح نبی اسلام دا خبر باندې پوه شوي اوس تمهید شو کنه اوس خبره ده فجات سهله بنت سهیل دا سهله چې د سهیل لور رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه هغه سهیل چې د عمر زوی د قریشی اسم العامری او دا د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ خزره فقالت یا رسول الله مونږ ته مسله پیغه شو اوس ډېر نږدې شو زوی هم دی او ریره هم دله ورکړو کور کې موږ سره پاتې کیږي وما بي حذيفه في بيت واحد ما سره موږ په یو کوټه کې پاتې کیږي ويراني فضلا نو زنانه کله د کار کوي نو هغه مستعمل جامو کې ویني نه کله لستوړي بر شي کله پاندای کلاو شي وي اوس څه چلو کو پردم نه کیږي او دا د الک خو پردې زمون خو محرمانو کې ناراضي وقد انزل الله في ما قد علمت فكيف ترى في اوس په یو کوټه کې پاتې کیږي زار وخت برقا او چل خو نشي ماجوله ما د پر حل د مسلې وستل پکار دی فقال لها النبي صلى الله عليه نبی اسلام هغه دی ارزعيه دا لوی سړی واده کړی سړی دل پي ورک بوتل کې پي واچو او خله کې واچو بس دې سبب زوی شي زوی ارزعيه خوشوي دا پي ورکا یعنی بوتل کې پي واچو او د په خله کې واچو بس دې ستا د ګری خاوند د حجوی بشي فارزات او خمس ذات پنځه ګټونه پي بوتل کې واچولو او دې سالم په خله کې واړو زه بچي او سزم بچي شوي مخکې نه متبناوي بیا ویره ور کړی دا اوس رضاعي شوي فکان بمنزله ولد من رضا تو کنه من ځکه معنا کو من حرم به تامرو بنات اخوات او بنات اخوات ان يرزعنا چې کوم یو الګ چې د محرم نه ده کنه او کور ته دنه کی کول غواړي نو بس بوتل کې پي واچوي پي ولورته نو د لوی سړی هم محرم ګرځي کو ته وزیر راځي من احبت من احبت عائشه يرى ويدخل عليها وان كان كثيرا خمس رزعات ثم يدخل عليها د عاشر زلانه مسله کوم دا کوته د نکیدو بار کېدو د پاره د لوی سړي خلی پي واچینو مو محرم ګرځي د عاشر زلانه مسله دغه زره وابت مسلمه وسار زواج النبي صلى الله عليه وسلم کوم سلمی رضی الله عنها دا نور بی بیانو د دین انکار کو آیت خلنا علی بتل کذا پدی په باندې سای محرم نه ګرځي احد من الناس حتا يرجع في المهد سو پوری چپای د غږی کې نه ور کړی شوی وقلنا لعاش والله ما ندري لعل كانت رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس دا د سالم خصوصیت دی هر سره په ګری خاون واده کړي محرم نه ګرځي دا د سالم خصوصیت دی املاج املاجتانو باندې محرم نه ګرځي نو دا خب اخبار عاد دي او قران مطلق ذکر کړي مطلق دي کتاب الله په اخبار عاد سره موږ نه شي مخصص کولای نه باو في الرقي وعند الكسبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فايد قال حدثنا ابو معاويه حاوبي قال حدثنا ابن الله قال اخبرني عند انفصال ماشوم مرزعي د پيونه پرې کړه ناغل څه ورکول پکار دي مرجع ډیر قابل احترام ده نبی اسلام خپل صادر خور کړو ابي کې ناشې د صحابه حیران شو چې نبی اسلام صادر په خپل خور کړو دا زنانه پاغي کې ناشې ده د سوق لوی د مرتبه خاوند ده دا نبی اسلام له پي ور کړی نو پای ورکړي دي ډېر حق دی هغه حق نه بریو زمه کېدل د پاره په وخت د انفصال کې مرجع له څور کول پکار دي قال قلت يا رسول الله ايا سبحاني مذمت الرضا قال غره العبد او لما غره العبد یا غره یعنی 500 دراهم 500 دراهم دا ولور کې 200 دراهم باندې 200 دراهم 52 تولې ګرځي شپږ شپې ته زر روپۍ شوې نو دا سلور ساعت داغه مضاعف بیا اصل دا دومره شی ول ورکول پکار دی داغه حق ډیر زیات دی خو شرط دا چې دا حرمت د جانبینو نه وي که یو جانب نه وي او بل جانب کې نکاح کېده دا چې دوه ښځې د یو سړي په نکاح کې راتلل جایز په خبره پوه شوئ چې دا دا دا دواړو جانب نه نکاح نه کېده تصور د عدم رجل باندې نو بیا جمع کېدل ناروا که یو جانب باندې کې حرام بل جانب باندې جائز نو دا چې دوه خزې د یو سړي په نکاح کې جائز لکه هدايه کې صورتونه لیکلي دي او د کې حق فلسفه هم دغه ده چې دا دوه خزې یو ځای شي نو بني بشي یو بل سره تعلقات به ختميږي هرنګ دا ډېر خپل دي معاشي او قرض الاولى التي قال الله تعالى فيها وان خفتم الا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء نعم، قالت عائشه وقال الله عز وجل في الايه الاخره وترغبون ان تنكحون يعني هي الرغبه احد احدكم عن يتيمه التي تكون في اجري ها دا رات یو یتیمه جنای دا تر لوري دا جمال کم دی مال کم دی ناغلی عراض کوي هغه تر لورو چې د جمال ډیر دی مال ډیر دی هغه تر رغبت کوي د نکاح من یتامن الا بالقسط من اجل رغبتهن عنهن قال یونس وقال ربی فی قول الله عز وجل دا دوه آیتونه تفسیر شو او بل ت... و... وان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما قال یقول اترکوهن ان خفتم کتیری گئی کنه لا پریک دی فقد احللت لكم اربعا نور ما سرور روا کړی دي الته نکاح کوي او دا اتخوف ان تفتن فی دنیا د دې په دین کې فتنه جوړه نشي قال ثم ذکر سر الله من بنی عبد شمس بیا د بنی عبد شمس کې د خپل د اسخرګانې او د زمتوب ذکر نبی له وکړه فاسنا علی فی مسارتی داغه په اسخرتوب کې زمتوب فخر نبی له سلام وکړه خاص صفات وی فاحسن قال فحد حدثني فصدقني هغه چې کله ما ته خبر کړی دا رښتیا ویلې ده ووعدني فوفاني لو ذکر کفایه کړی عثمان رضی الله عنه اوس دا دوی مخزه درې مخزه څلور مخزه خو جایز ده کنه نو فاطمه بني خزه کوي علي رضی الله عنه واني لست حرم حلالا زعل نه حرامم ابي قال حدث احمد بن يوسف وقتيبة بن سعيد المعنى قال احمد قال نو شو اذن ثم لا اذن ثم لا اذن چرې د دې اجازه نه ورکوم هغه دا شوی زمارور دې پریک دي هغه سره نکاح وکي فما ابنتي بضعه مني يريبني ما رابا دا غي تکلیف باندې زه خپه کیږم فی رخصت المتعت بس داس معنا کوم فی رخصت المتعت متعهر جائز شی نه د په اسلام کې خو یو سړی مجبور شي مجبور شي کنه او خوراک یې نه خو بیا خورل جائز ده کنه جائز بس دا شی متع مشروع شی نه د په اسلام کې بالکل د سر مشروع شی نه ده او لفظ د رخصت راغلی ما ترمذی کې تحقیق دا لفظ د رخصت راغلی نو بالکل متع مشروع شنه ده په اسلام کې ها دومره ده چې کله کله سړی مجبور دی د خنجر خو وخت خړلوم جایز فته د مکه کې فلانه کې رانه کې نه فته د مکه کې د ډېر د ناګزیر حالات په وجبانی رخصت شوی د فتح د مکه کې ډیر سخت د مجبورۍ په وجه باندې جواز شوی دی رخصت شوی دی نکاح د متعی په اسلام کې د سره متصور نه دی او په نکاح کې فائدہ دا و نکاح کې د زید زید نکاح کې د علل اعلان کې د ناکح برات خلق خبرې دل او بیا د دا زبال جدا کېده چې خاون ول طلاق ورکول یا خاون مړې ده او یو خاون د خزه وارث خزه د خاون وارث دا د تدبیر منزل خسته جون تیرول یو نمونه و دا نکاح او متعه کې د ګوان ته ضرورت نشته ایجاب قبول ته نشته دا 50 روپۍ واخله یو غنټه ما سره تیرو دا یا زر روپۍ واخله میاش بدل تیرې نو دا د دو متعاقدین ما بین خبره ده پښوی اول ته ګوان او بیا خزه جدا کیږي نو په تلار نه بس هغه روپۍ واغسته جدا شو فائدہ واغسته جدا شو او د خزا د خاون خاون د خزي واسانم ندي دا بیلی په سری الفاظو کې زنا دی خو چې څوک زنا ته ثواب وای لکه دا شیعه کافر چي دي وای حلال ته حرام حرام ته حلال وای نه کافر نه د شیو د کفر دغه دلیل کافر دی چې شی متعتا حلال نه وای بلکې د متعی په وجبانی غسل کین هر ساز کې سراویا زر ملائک راځي او مغفرت دعاګانې وایي وجه د خمینی د حرامي حرام نه پیدا نو د حلال ته حرام وای حرام ته حلال وای د شیو د کفر پر دغه یو خبره کافی ده کاول متع د فتذاکرنا متعه النساء فقال رجل يقال لابي بن اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع پښوی یعنی د فتح د مکه کې د ناګزیر حالت په وجه باندې رخصت او بیا همیشه د پاره ممنوع دي جواز شوی دی لکه د خنزیر غوخه ناګزیر حالات په وجبنې جواز قدر وی او بیا اعلان شي د همیشه د پاره حرام ابل نکاح موقت نکاح موقت دا چې دا ناکح موجود دی گواهان موجود دی او خداوی دا د دریو میاشتو د پاره نکاح وي موسمی نکاح حرام پښوی خو د امام ظفر وی دا دا درې میاشتې ویلو نو دا همیشه د بار بشي شرط به ختم شي لیکن نور ائمه په نسبانی موسمی نکاح حرام په غاوه ته موقت وای اوس سواتیان بیا موسمی نکاح شروع کړي موسمی نکاح موقت یو شی د حرام قطعی بغیر د مہر نه دی ته شغار وای زید زید خپل لور عمر لور کی عمر لور دل ور کړو اوس بزعه د زید د لور وان کې اخت رجل فن اخت بغیر صداق دا تفسیر د چا دا مرفوع دی اکه مرفوع نه نو دا فهم د تابع دی استا فهم نه دا فهم ډیر دی ته ځان لا بل تفسیر ولي کوي نو په خبره پوه شو نو د دې جنې بوزا د دې په وز کې شو د بزعې په وز کې او دغه باز بزعه د دې په وز کې شو او مار فرج کیږي که مار دراهم کیږي مار دراهم کیږي خبر پوه شوي بس شغار وای دیتا چې ما بین کې ما بین کې زما په خبره پوه شوئ شغار دې ته نه وای چې زید خپل لور ورکړ عمر ته مستقل مہر مقرر کړي عمر لور کړ زید ته مستقل مہر مقرر کړي دې ته چا شغار نه دی ویلي شغار خو دې ته وای زمونږ په غرونو کې د خه خدا ده د انصافي خبره ده چې دا مارچکې دي نه د خوځو نه د غواګانې نه جوړي په تعالی غوا در کوم تبا خپل غوا مال راکي پښوی دا سل ساروي جوړي ما د د مہر دې کم کی چې خو باندې بوج نه جوړیږي په غرونو کې خلکو باندې بوج جوړ دی لکون روپۍ لس لک شل لک روپۍ دا مارونه دي او بیا په افغانستان کې په فارسیبانانو کې د بډای خزې مہر ډېر زیات د قالین غ جوړي هغه قالین جوړه قیمتي پښې هغه د پیغله چې د دومره قیمت نه کوي چې زړی نه ډیر قیمت کوي هغه له ګلونو چل وسی وژن د کارخانه موړوي دا کومه قصه ده دا علاقه کې کارو کوي چې مہرونه کم شي حضرت عمر ویلي دي مہرونه کم کوي چې خلکو ځوانان بډاګان چې مہر ملاوي کې نه خځنه کوي دا ښه خبره نه ده او دی وینا د مارچکولو دا زما د خره ته بوزه تا خپل مر راوړل ته زما په غری خسور شه او ستا په غری زه سور دا دې دا مطلب شو دا ښه خبره نه ده خپل علاقه کې علما کارو کې دا شی ناروا دی لري کوي حضرت عمر ویلي کمر په کثرت باندې اعزاز وی د نبی اسلام کورونه به عزت مند و پښوی دا غنه سوق زیات په مار نه عزت من کیږي غلی جوړیږي تفریح جوړیږي د ویناکار سودن جوړیږي اصل د علما وارده خپل علاقه کې کوشش دې په کار چې مارونه کم شي خو بیا مو چې مار مقرر شوی دی د شغار ویل ناروا دی دا شغار نه دی هغه مستقل مار مقرر کړي ما لیکلی چې خپل کور کې څنګه چل دی وی الا قد سلف جواب کذلك الا ما قد سلف یعنی قران په تا نازل شوی الا ما قد سلف په خپل کور کې شغار شته او بل ته وای نو ما چې تاسو خپل کور کې شوی الا ما قد سلف پیدا پوخا شوی نو قران په پتا نازل شوی قران په پیغمبر اسلام نازل شوی الا ما قد سلف وقانی او ټول ټول د شغار اولاد دی او غیر مقلدین او هروا وای او د خپل ابا ذاتو کو ټول په بدل پیدا شي الا ما قد سلف دا الا ما قد سلف په افغانستان کې د الا قد سلف په نبی اسلام په واقع صفات تسریع ده عین کا ابنت رجل وان کا ابنت بغیر صداق وان کا رجل فان کا اخت بغیر صداق اوس بالفرض دا شغار وشي شغار وکړ مثلا زید لګید خپل لور عمل لور کړو عمر ولګي دا خپل لور زیل ور کړو مہر مقرر نه کړو نو بزعه دې بزعه داغه د پر مار شو داغه بزعه دې د پر مار شو دا مار فاسد شو کنه لکه یو بوتل شراب ورکوم او خنزیر در کوم نو دا مار فاسد دی نو سو واقع کې د مہر مثل نکاح متحقق دی بعد شغار کو مہر مثل ورکړي احناف په نسبانه لکه څنګه چې شراب ویلو خنزیر ویلو نو مہر مثل لازم کېده دلته مو مہر مثل دی ورکی لیکن ادا دل دې دې ته خود سره شغار نه ویل کی په خبر پوه شوي وفيه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فاضل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابي اشعث قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو اوس ګوره مونږ ویل د احناف په نسبت شغار ناروا دی خو مهر مثل باندې با جائز کیږي او د نور ائمه په نسبت شغار وکړو د نکاح د سره صحیح کیږي مهر مثل باندې هم نه جائز کیږي شغار وکړو نو مهر مثل باندې مو نه جائز کیږي اوس دا روایت خیال کوئ وی دا خو منی کوي دا جدا کوي دا خزو خاون دا رشتہ ختم کوي ولی هغه بزعتین مہر کوي مہر نه مقرر کړي بزعتین مہر کړي امیر معاویه تفریق کوي اوس وای مونږ امیر معاویه باندې او غیر مقلدین کې اثر راغل مجتهد په معنا د حدیث نه پوهیږي وکانا جعل صداقا اګدواړو مہر مقرر کړو خدای دې غرق کا دا معنا نه ده وکانا جعل صداقا دا شرط مہر کړي دا بزعتین مہر کړي مہر کوم ځای کې مقرر کړي سره په لفظ په حدیث په معنا نه پوهیږي مجتهد شوی هغه ښه کورنۍ وه هغې خپله لور دیله ورکړه دې خور هلته ورکړه هغې د دیله ورکړه نو دا څه بده خبره نه ده خو ښه خبره ده پوه شو مسله باندې ها که ته دا وایې چې د هلۍ بدلۍ باندې جګړې ډېر واقع کېږي نو دا خو یقینا واقع کېږي دین اعتراض کې نو ډېره ښه خبره او کنه کاسي بغیر د دمار سره د ممهوري چې وي بیا هم جګړه واقع کیږي بیا نکاح ختم کا پښوی ودا نکاح د سره ختمو سره په دې نکاح کې مو جګړه واقع کیږي بیا بس دغه څه پات کیږي اعلان کوي چې نکاح ممنوع دی ځکه نکاح وشي نو جګړه واقع کیږي دا غشي به صد باب پکار دی چې کوم شي نقصان دی چې اراده کوي تزویج تزویج معها نو بیا هغه اندام ته قتل چې هغه اندام داعی ال نکاح دی په دې نیت باندې قتل جایز خبر پوه شوي یو کور کې رشتہ کول غواړي نو ته هغه هغه اندام یعنی مخ ته قتل چې دا مخ داعی ال نکاح وي دا جایز خدا بنا صاحب ګوري اعلانو کې چې ته هغه ځکه ودرېږه چې زه ناغه غشای به یو چونه بلګو پښې دغه د فوټو باسي امیر مقام د کټي باندې شکل لري پښې ا دغه کې وګور اخبار کې شونډې هم سری کړی دا خو په دغه باندې جوړي نه سبق تل دا صفت داعیه بشي او چې ته مخکې نه وای چې وګوره فوټوان ګوره خو ځان جوړي بیا به دوکه شي الرجل ينظر الى الغير تزويجا قال رسول الله اذا خطب احدك المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاح فليفعل ټول عضو قتل نه فقط هغه عضو ته قتل چې هغه داعی ال نکاح وي خفیتا دا جایز دلته قتل پر دې زنانه ته ناروا دی نیت صحیح دی لکه ډاکټر یو عضو ته ګوري نیت صحیح دی هغه ځکه اپریشن کوي ستن لګي دوايي کوي دا جایز کیږي خوشوي دا دلته وصف داعی ال نکاح ته قتل جایز نیت درست دی